د هغو اوبو په باره کې وو چې په هغو سره اودس تازه کول او غسل کول صحیح وه یا نه وه صحیح چې په هغه جمله کې مو یوولس مسئلې درته بیان کړې او اوس به د هغه بحث په دولسمه مسئله شروع وکړو دولسمه مسئله. که د یوې خونې پر بام نجاست موجود وو او باران و اورېدی او د دغه بام د ناوې څخه ومځکې ته اوبه را تویېدلې باید وکتل شي که نیم بام یا تر هغه زیات په نجاست لړلی وو دغه اوبه چې د ناوې څخه را تویېږي مردارې دي او که بام تر نیمایي لږ په نجاست لړلی وو اوبه پاکې دي. او که چیرې نجاست د ناوې په خوله کې پروت وو او ټوله اوبه پر هغه نجاست تیریدې او مځکې ته راتویدې بیا هم اوبه نجسې دي. دیارلسمه مسئله، که د یوې ولې اوبه ډیرې کرارې بهیدلې په هغه اوبو دي آرام آرام اودس تازه سي، دا د پاره د دې چې هغه مستعملې اوبه دوهم وار بیا اودس تازه کوونکی په اوداسه کي استعمال نه کي. څوارلسمه مسئله، که په اوبو کافر یا کوچني ناپوه هلک لاس چخ کړي، که د هغو پر لاسو ظاهري نجاست نه وي، اوبه نه په مردارېږي، مګر څرنګه چې په ناپوه کوچنیانو ډېر باور نشته نو که تر دغه اوبو نورې پاکې اوبه موجودې وي په هغو دې اودس تازه کړه شي. پنځلسمه مسئله، هغه حشرات چې وینه نه لري لکه غوماشه، غالبوزه، مچ او داسې نور که په اوبو کې مړه شي یا تر اوبو د باندې مړه شي او بیا اوبو ته ور ولوېږي اوبه نه په مردارېږي په هغو اوبو سره اودس او غسل روا دي. شپاړسمه مسئله، هغه حیوانات چې پیدا کېدل او ژوند یې په اوبو کې وي لکه ماهی، چونګښه، چونګاښ او داسې نور که په اوبو کې مړه شي اوبه نه په مردارېږي دغه رنګه که بې له اوبو په نورو شیانو کې لکه شیدې، غوړي، مستې او داسې نور ولوېږي او په هغو کې مړه شي هغه هم نه په مردارېږي. یاداوری، چونګښه پر دوه قسمه ده، آبي او خاکي. آبي چونګښه د پښو د ګوتو په مابین کې پردې لري او خاکي چونګښه یې نه لري. نو هغه خاکي چونګښه چې وینه لري که په اوبو کې مړه شي، اوبه په مرداریږي. اوولسمه مسئله، هر هغه حیوان چې ژوند یې په اوبو کې وي، مګر زېږېدل او پیدا کېدل یې په اوبو کې نه وي، لکه هېلۍ، بته، او داسې نور که تر اوبو دباندې مړه شي او بیا په اوبو کې ولویږي او یا په اوبو کې مړه شي اوبه په مرداریږي. اتلسمه مسئله، هغه اوبه چې په لمر سره تودې شوي وي دهغو په استعمالولو سره دا امکان شته چې په بدن کې دې سپین داغونه پیدا کړي لکه پیس نو په غسل او اوداسه کې ددغه اوبو څخه پرهیز کول ښه کار دی. نونسمه مسئله، هر هغه حیوان چې پخپله مړ شي، که د هغه پوست په لمر یا بله طریقه پوخ او وچ کړه شي، پر هغه لمونځ روا دی، بې له د خنزیر د پوست څخه چې هغه په هیڅ ډول سره نه پاکیږي، هر څه چې د انسان پوست دی هغه پاکیږي، مګر د انساني شرافت په خاطر د هغه استعمالول ناروا دي. شلمه مسئله، هر هغه حیوان چې د هغه غوښې حرامې دي، د هغه پوست په پخولو سره حلالېږي او که د دغه حیوان د سر پرې کولو په وخت کې بسم الله پر وویل شي بیا یې هم پوست بې له پخولو څخه پاک دی مګر غوښې یې ناپاکه او د خوړلو لپاره حرامې دي یوویشتمه مسئله، هر هغه حیوان چې په خپله مړ شي، د هغه اډوکي، ښکرونه او غاښونه پاک دي. دغه رنګه د دغه حیوان په غولانځه کې شیدې او په نس کې جوړه هګۍ پاک دي په دې شرط چې دغه شیان به د دغه مړه حیوان په وینه او غوړو نه وي لړلي خو که په وینه یا غوړو یې لړلي وه بیا نجس دي او که اوبو ته ولوېده هغه اوبه هم مرداروي. دوه ویشتمه مسئله، د انسان هډوکي او ریښتان پاک دي، خو د انساني عزت او شرافت په خاطر باید د هغو د استعمال څخه ځان وساتل شي. محترمو وروڼو اوس به د څاه د اوبو مسایل او احکام درته بیان کړم. اوله مسئله، که په څاه کې نجاست ولویږي، څاه مرداریږي، دا فرق نه کوي چې نجاست لږ دی که ډیر. باید د څاه ټوله اوبه راوکښل شي او کوم وخت چې د څاه ټوله اوبه راوایستل شي څاه پاک شو. دغه رنګه د څاه دیوالونه، رسۍ او سلواغه هم ورسره پاکیږي، د هغو وجلا پریولولو ته ضرورت نشته. تبصره، د څا د ټولو اوبو د راکښلو څخه مقصد دا دی، تر هغه وخته به اوبه ځینې راکاږې تر څو چې سلواغه ور واچوې، نیمه د اوبو نه شي ډکه، یعنې د څا اوبه دونه لږ شي چې سلواغه ور واچوې، نیمه لا د اوبو نه ډکېږي، دغه ته نو د څا د ټولو اوبو راکښل وايي. دوهمه مسئله، که په څاه کې د کوترې یا چغوکې نجاست ولوېږي، نه په مردارېږي او که د چرګ یا هیلۍ نجاست ور ولوېږي، څاه مردارېږي، باید ټوله اوبه یې راوکښل شي. درېیمه مسئله، که په څاه کې غوایي، پسه، پشي، سپی، انسان یا بل دغسې حیوان بولې وکړي څا مرداریږي باید ټوله اوبه یې راوکښل شي څلورمه مسئله که په څا کې انسان، پسه یا د دوی پر اندازه بل حیوان ولوېدی او مړ شو باید د څا ټوله اوبه را وکښل شي او که چیري دغه حیوانات د باندي مړه شوه او بیا څا ته ولویده هم یې دغه حکم دی. پنځمه مساله، که یو ژوندی حیوان څا ته ولویدی او هلته مړ شو او پس له مرګه وپړسیدی یا وشوړیدی باید د څا ټوله اوبه را وکښل شي دا فرق نه کوي چې دا حیوان لوی دی که کوچنی. شپږمه مسئله، که موږک یا چوغکه یا د دوی پر اندازه بل حیوان څاه ته ولوېدی او هلته مړ شو، مګر پړسېدلی او شړېدلی نه وو، د دغه څاه څخه د پاکوالي دپاره باید حتماً شل سلواغې اوبه راوکښل شي او که دېرش سلوغې راوکاږي دا ښه او بهتر دی، یعنې شل سلوغې واجب او ډېر څه لوغې مستحب دې. باید دا درته معلومه وي چې دغه د شلو یا دېرشو څه لوغو اوبه راکښل پس له هغه څخه وي چې مړ حیوان د څا او اوبو څخه راوکاږې. حتی یوازې دلته نه بلکې په هره مسئله کې چې موږ وایو چې دونه څه لوغې اوبه باید راوکښل شي دا ټوله پس له هغه څخه چې د هغه مړ حیوان چې هغه مړ حیوان یانې جاست د څاه څخه راوایستل شي اوومه مسئله که کوتره یا چرګ یا د دوی پر اندازه بل حیوان و څاه ته ور ولویږي او مړ شي د دغه څاه د پاکوالي د پاره باید حتما څلوېښت سلوغې اوبه راوایستل شي که شپېته سلوغې راوکښل شي دا ښه او بهتر کار دی اتمه مسئله، په سلوغو کي هغه سلواغه معتبره ده چي د دغه څاه څخه همېشه اوبه په راکښل کېږي نو که په بله غټه يا کوچنۍ سلواغه اوبه ځيني راوکښل سوې بايد د څاه په اصلي سلواغه حساب ورته وسي. نهمه مسئله، که څاه چينه داره وو چي د هغه د ټولو اوبو راکښل غير ممکن يا سخت وه، نو اول باید د څاه اوبه اندازه شي او بیا باید هغو نه اوبه ځینې راوکښل شي. مثلاً اول دې پنځوس سلوغې اوبه پرله پسې ځینې راوکښل شي او بیا دې وکتل شي چې څونه اوبه کمې شوې، بیا دې نو پر هغه اندازه پاته اوبه ځینې راوکښل شي. د ښه توضیح لپاره مثلا په څا کې پنځه متره اوبه وې او په هغو او په هغه اولو پنځوسو سلوغو یو متر اوبه کمې شوې نو دې د هغه پاتو څلورو مترو اوبو لپاره دوه سوه سلوغې نورې اوبه راوکاږي. لسمه مسئله، که د یو څاه څخه مړ موږک راوایستل شو او دا معلومه نه وه چې څه وخت ورلوېدلی دی، نو دې موږک ته وکتل شي. که شوړېدلی او پړسېدلی نه و، نو دې پنځه وخته لمونځ راوګرځول شي. دا حکم د هغه چا دپاره دی چې د دغه څاه په اوبو یې اودسونه تازه کړي وي. او د هغه لوښو او کالو پرېولل لازم دي چې په تېر شوي یوه شبانه روز کې په دغه اوبو سره پرېولل شوي وي، یعنې که موږک پړسېدلی او شوړېدلی نه وو، د فقه علما د دغه موږک د لوېدلو دپاره یوه شپه او یوه ورځ وخت ږدي او په دغه تېره شپه او ورځ کې چې دغه اوبه پر هر شي مستعملې شوي وي هغه دې پرېولل شي. او که د لمنځو د پاره اودسونه په تازه سوي وه هغه لمنځونه دي را وګرځول سي او که د دغه موږک جسم پړسېدلی يا شوړېدلی وو دلته نو علماء دا حکم ورکوي چي موږک د درو ورځو څخه څاته لوېدلی دی نو باید د درو ورځو لمنځونه را وګرځول سي. او د هغه کالو یا لوښو چې په دغه درو شپو او ورځو کې په دغه اوبو سره پرېولل شوي دي بېرته پرېولل او پاکول لازم دي او که داسې خواړه یا ډوډۍ موجود وي چې په دغه اوبو سره پخ شوي وي هغه دې نه خوړل کېږي. یولسمه مسئله، که پر یو چا غسل واجب وو او د سلوغې د راکښلو دپاره وساته په داسې حال کې ورتا سو چې پر بدن یې ظاهري نجاست نه وو څا نه مرداریږي؟ که کافر د دغه سلوغې د راکښلو دپاره څا ته ورتا سو او پر بدن یې ظاهري نجاست نه وو هم یې دغه حکم دی او که د سلواغه راکښونکي پر بدن ظاهري نجاست وو څا مرداریږي؟ او د ټولو اوبو راکښل يې لازم دي او که په دې کې شکمن وو چې زما پر بدن نجاست وو که يا، دلته هم څا پاک دی. دوولسمه مسئله، که په څا کې کوچنی حيوان لکه موږک يا لوی حيوان لکه پسه ولوېدی او ژوندی راويستل شو څا پاک دی. دیارلسمه مسئله، که پیشي یو موږک ونیوی او زخمي یې کړي او بیا موږک ځان ځینې خلاص کړي او څاه ته ولوېدی، څاه مردارېږي، باید ټوله اوبه یې راوکښل شي. څوارلسمه مسئله، که د موږک یا شرموښکۍ لکۍ پرې شوه او څاه ته ولوېده، باید د څاه ټوله اوبه راوکښل شي. پنځلسمه مسئله. که څاه ته یو مردار شی ور ولوېدی او د هغه د پیدا کولو او راکښلو د پاره ډېر کوښښ وسو خو بیا یې هم نه را ویستی اوس دې نو وکتل سی چی ایا دغه شی په خپل ځان کی پاک دی که یا اول که هغه شی په خپل ځان او ذات کی پاک وو نو د دغه نجاست موښتلو په خاطر په هغه شی پوری تر ټولو اوبو راکښلو وروسته څا پاک بلل کیږي او پس له کوښښه څخه که هغه پیدا نه شي نو هغه خامخا را ایستل یې معاف دي. دوهم، که دغه څا ته لویدلی شی په خپل ځان کې نجس وو لکه موږک یا په خپله مړ شوی حیوان یا نور نجاستونه تر کومه وخته دي تر کومه وخته چې دې دا یقین نه شي چې هغه نو اوس خاورې شوی او د بینه تللی دی څا مردار دی. او پس له هغه څخه چې دا یقین دې حاصل شو چې اوس نو هغه خاورې خاورې شوی او نیستی شوی دی هغه وخت دې د څا ټوله اوبه راوکښل شي بیا نو څا پاک دی شپاړسمه مسئله پس له هغه څخه چې د څا د پاکوالي دپاره لازمه اندازه اوبه راوکښل شي څا پاک دی دا فرق نه لري چې اوبه پرله پسې ځینې راوکښل شي یا لږ لږ وروڼو اوس به د حیواناتو د پسخوردې احکام درته بیان شي اوله مسئله انسان که مسلمان وي که کافر که پاک وي که جنوب پسخورده یې پاکه ده مګر هو که لاس یا خوله په نجاست لړلي وه بیا یې نو پسخورده نجسه ده او دغه رنګه د انسان خوله هم پاکه ده دوهمه مسئله د سپي پسخورده نجسه ده کښې وه يوه لوښي ته اوربوز ورننه ايستل په درې واره پرېوللو سره پاکېږي خو ښه خبره دا ده چې اووه واره پرېولل شي او يو وار په خاورو وموښل شي درېيمه مسئله د درنده او څرونکو حيواناتو لکه زمری شرموښ پړانګ او داسې نور پسخورده نجسه ده څلورمه مسئله د پيشي پسخورده د کراهيته سره پاکه ده یعنې پاکه او مکروه ده، که نورې پاکې اوبه موجودې وي په دغه پسخورده دې اودس نه تازه کېږي. پنځمه مسئله، که پیشي په خوړو، شیدو او نورو دغسې خوراکي شیانو کې اوربوز ووهل او د هغه څخه یې یو اندازه وخوړل، اوس نو ددغه خوراکي شیانو خاوند که د ثروت او قدرت خاوند وو او یا داسې حالت دی چې و غذا او خوړو ته ډېر ضرورت نشته نو دغه پسخورده باید ونه خوړل شي او که چېرې د دغه خوړو خاوند غریب او فقیر وو او یا دغه خوړو ته ضرورت وو نو که بیا وخوړل شي پروا نه لري. شپږمه مسئله، که یوې پشې موږک وخوړ او فوراً یې په یوه لوښي، اوربوز، چخ کړ، هغه لوښی او په هغه کې پراته خواړه یا اوبه مردارېږي. او که تر موږک خوړلو وروسته یو څه وخت پر تېر شو، بیا یې په دغه لوښي کې خوله ووهل، نو هغه په لوښي کې موجود شی مکروه دی. اوومه مسئله، هغه کورني چرګان چې ایله وي او هرې خوا ته ګرځي، پس خورده یې مکروه ده. دغه رنګه د ښکاري مرغانو لکه باز، څرخک او داسې نورو پس خورده هم مکروه ده. اتمه مسئله، د هغو حیواناتو او هغو مرغانو چې غوښې یې حلالې وي پسخورده یې پاکه ده. نهمه مسئله، هغه حیوانات چې د خلقو سره په کورو کې اوسیږي لکه مار، موږک، پسخورده یې مکروه ده. که یوه موږک د ډوډۍ یا خوړو څخه یو څه وخوړل هغه د ده د خوړلو ځای دې وغورځول شي او د پاته خوړل پروا نلري. لسمه مسئله، د خره او غاتري پسخورده مشکوکه ده، که بې له دغه اوبو نورې اوبه نه وي موجودې نو باید په دغو اوبو اودس تازه شي او هم تیمم ووهل شي، په اوداسه او تیمامو کې چې هر یو د مخه کې فرق نه لري. یوولسمه مسئله، هر هغه حیوان چې پسخورده یې پاکه ده د هغه خوله هم پاکه ده او هر هغه حیوان چې پسخورده یې نجسه او ناپاکه ده خوله یې هم نجسه او ناپاکه ده دوولسمه مسئله که کورنۍ پشي د یو چا لاس یا بل شی وڅټي باید پرېولل شي دیارلسمه مسئله، د نامحرمه سړي پسخورده د ښځې دپاره یا د نامحرمې ښځې پسخورده د نر دپاره د تلذذ په حالت کې مکروه ده. محترمو وروڼو اوس به د تیمم احکام درته بیان کړم. اولا تيمم په لغت او شرع کي وچشي ته ويل کيږي د تيمم د لفظ لغوي معنا يعني قصد او اراده او په شرع کي تيمم د طهارت او پاکۍ په نيت د خاورو يا هغه شي چي د مځکي د جنس څخه وي استعمالول دي چي په خاصه طريقه سره د حدث اکبر يا حدث اصغر د ليري کولو دپاره استعماليږي. چې د تيمم د مشروعيت دپاره اصل او اساس دا قول د الله عزوجل دی چې د سورة المائده په شپږم نمبر آيات کې فرمايي، فلم تجدو ماء فتيممو صعيدا طيبا فامسحو بوجوهکم وأيديکم منه او هم عيناً دغه الفاظ د سورة النساء په درو څلوېښت نمبر آيات کې ذکر شوي دي چې ترجمه يې داسې ده. او که تاسې اوبه نه کړې پیدا یا یې نه شئ استعمالولای د مریضۍ په خاطر نو تاسې د پاکې خاورې قصد او اراده وکړئ، لاسونه دوه واره پر مځکه ووهئ او دغه لاسونه پر خپلو مخانو او لاسو مسح کړئ. ویې موښي. پوښتنه، تیمم څنګه وهل کیږي؟ جواب، اول به د جنابت یا بې اودسۍ د لیرې کیدو نیت کوې یا به دا نیت کوې چې لمونځ راته روا شي بیا به دواړه لاسونه پر مځکه ووهې، په دغه لاسو به ټوله مخ داسې مسح کې چې په ټوله مخ کې دې د یوه وریښته پر اندازه داسې ځای نه شي پاته چې ستا لاس دې نه وي پر تېر شوی او بیا به دوهم وار دواړه لاسونه پر مځکه ووهې نو به چپه لاس پر راسته لاس د ګوتو د سرو څخه د څنګلې تر آخره پورې داسې تېر کې چې هیڅ ځای یې نه شي پاته. او بیا به په راسته لاس سره چپه لاس مسح کې دا هم دګوتو دسرو څخه دڅنګلې تر آخره دا تیمم سو او دغه تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای درېدلای سي یعنی که پر چا غسل لازم وي که او که اودس پر لازم وي فقط دغه قسم تيمم وهل کيږي او اوس به د تيامامه په متعلق نور مسائل درته بيان کړم ان شاء الله تعالی اوله مسئله که يو څوک په دشت او صحرا کي وو اوبه هم نه دي ورسره او دا هم نه ده ورمعلومه چي دلته اوبه سته او که نسته او يا چيري دي او هلته هم داسي څوک نسته چي د هغه څخه د اوبو پوښتنه وکړي په دغسې وخت او حالت کې تيمم وهلای شي او که هلته يو څوک وو او هغه د يوه شرعي کيلومتر پر اندازه چې ميل ورته ويل کېږي د اوبو نښاني وويل او غالبه ګمان همدا وو چې دغه سړی رښتيا وايي یا په یوه بله علامه سره ده ته دا ور معلومه شوه چې د دغه یوه شرعي کیلومتر په مسافه کې اوبه شته، اوس نو د دغه اوبو په تلاش کې و ده او یا د ده و ملګرو ته تکلیف او زحمت نه پېښېدی نو په اوبو پسې ګرځېدل او تلاش کول پر ده لازم دي او د اوبو تر طلب دمخه تیمم نه دی ورته روا. او که دا یقین وو چې په دغه اندازه مسافه کې اوبه شته بیا نو د اوبو راوړل پر واجب او لازم دي. تبصره، د علماء کرامو د تحقیق سره مطابق یو شرعي کیلومتر یو زر یو سل پنځه ویشت متره دی، حال دا چې معمولي کیلومتر فقط زر متره دی، خو شرعي کیلومتر یو سل پنځه ویشت متره تر زیات دی. دوهمه مسئله. که د اوبو ځای ور معلوم شو مګر یو شرعي کیلومتر لیرې وو نو د اوبو راوړل نه دي پر لازم بلکې تیمم ورته روا دی. دریمه مسئله، که یو څوک د ښار او آبادۍ څخه د یوه کیلومتر پر اندازه لیرې وو او تر دغه یوه کیلومتر نږدې اوبه نه وې که دغه سړی مسافر وي یا نه وي تیمم ورته روا دی څلورمه مسئله، که په لار کې پر څاه پېښ شو، مګر هلته رسۍ او سلواغه نه وه، بیا هم تیمم ورته روا دی. پنځمه مسئله، که یو چا په دښت او صحرا کې اوبه پیدا کړې، مګر دا اوبه دونه وې چې په اوداسه کې د پرېوللو اندامونه تر یوه وار زیات نه په پرېولل کېده، تیمم نه دی ورته روا، بلکې دغه اندامونه دې یو وار پرېمینځي او پر سر دې مسح وکړي. او د اوداسه سنت دې پرېږدي او که اوبه تر دغه هم لږ وې چې یو وار یې لا اندامونه نه په پرېولل کېده نو بیا دې تیمم ووهي. شپږمه مسئله، که د اوبو د استعمالولو په واسطه مرض زیاتېدی او یا صحت ځنډېدی هغه مریض دې تیمم ووهي. که یوه مریض ته مطلقاً د اوبو استعمال ضرر ورساوه هغه هم تیمم وهلای شي. که یو چا ته د یخو اوبو استعمال ضرر ورساوه اوبه دې تودې کړي او که د اوبو د تودولو وسایل نه وه بیا هم تیمم ورته روا دی. اوومه مسئله، که اوبه تر یوه کیلومتر نږدې وې، ښځې ته د شرم او حیا په خاطر دا نه ده روا چې تیمم ووهي، بلکې څونه چې ممکنه وي ستر او حجاب دې وکړي اوبه دې راوړي. په یوه ګوښه ځای کې دې اودس تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي. اتمه مسئله، تر کومه وخته چې ولمونځ کوونکي ته اوبه نه پیدا کېږي، تیمم دې وهي او لمونځ دې ادا کوي. او هېڅ وخت دې تشویش او وسوسه وځان ته نه پیدا کوي چې ایا دا لمنځونه به مې صحیح وي که یا؟ نهمه مسئله. که اوبه په قیمت خرڅېدلې او دغه مسافر سړي تر خپل سفرخرڅ زیاتې پیسې درلودې او د اوبو قیمت هم د روزي نرخ سره برابر وو اوبه دې رانیسي تیمم نه دی روا او که تر سفرخرڅ زیاتې پیسې نه درلودې یا پیسې یې درلودې خو اوبه تر خپل قیمت ګرانې وې دلته نو تیمم وهل روا دي لسمه مسئله که هوا دونه یخه وه چې اودس یا غسل د مریضۍ سبب ګرځېدی، تیمم روا دی. یوولسمه مسئله، که د یو چا د بدن ډېره حصه زخمي وه، یا یې بدن تڼاکې او دانې وو، تیمم دې ووهي او لمونځ دې ادا کړي. دوولسمه مسئله، که یو چا په دشت او بیابان کې تیمم وواهه او لمونځ یې ادا کړ، حال دا چې داله ته نږدې اوبه پیدا کېدلې مګر دی نه و په خبر، لمونځ او تیمم یې دواړه صحیح دي او د اوبو تر پیدا کولو وروسته د لمانځه راګرځول نشته. دیارلسمه مسئله، که یو څوک پر لارې د یو څو نفرو سره ملګری وو، ملګرو یې اوبه درلودې خو د ده سره نه وې، اول دې د هغو څخه اوبه وغواړي، که هغو اوبه ورکړې اودس دې تازه کړي او که اوبه نه ورکولې تیمم دې ووهي، لمونځ دې ادا کړي. او که د ده دا ګمان وو چې ملګري یې اوبه نه ورکوي، پر لار یې جنګونه سره کړي وه، تیمم یې وواهه او لمونځ یې ادا کړ، خو پس له لمانځه یې اوبه ځنې وغوښتې او هغو اوبه ورکړې، باید بېرته اودس تازه کړي او لمونځ راوګرځوي. څوارلسمه مسئله. که د یو چا سره په یوه بوتل یا ډبه کې د زمزم اوبور سره وې، تیمم وهل نه دي ورته روا، بلکې په هغو اوبو دي اودس تازه کړي، مګر که هغه اوبه دونه لږ وې چې د اوداسه اندامونه یو وار هم نه په پرېولل کېده، بیا نو تیمم ورته روا دی. پنځلسمه مسئله، که یو چا د چښلو اوبه درلودې او هغه دونه وې چې د ده تر چښلو نه اضافه کېدې، تیمم ورته روا دی. شپاړسمه مسئله، که یوه جنوب سړي ته غسل ضرر رساوه او داسه ضرر نه ور رساوه، باید د لمانځه د پاره اودس تازه کړي او د غسل په عوض کې دې تیمم ووهي. اوولسمه مسئله، که یو چا و غسل او اوداسه ته ضرورت درلودی، یو تیمم یې د دواړو د پاره کافي دی. ښه تيمم پر څه شي وهل کيږي؟ اوله مسئله، مځکه او هر هغه شی چې د مځکې د جنس څخه وي پر هغه تيمم روا دی. وروڼو هر هغه شی چې په اور نه سوځل کيږي يا نه ويلي کيږي يا نه سره خلاصيږي هغه د مځکې د جنس څخه دی او هر هغه شی چې په اور سوځل کيږي يا ويلي کيږي يا سره خلاصيږي هغه د مځکې د جنس څخه نه دی او پر ایرو تیمم وهل نه دي روا. دوهمه مسئله، پر لوښو چې د مسو، برنجو، سیښې یا نورو دغسې شیانو څخه جوړ شوي وي یا ټوکر او کالو تیمم نه دی روا مګر که بیا پر دغو شیانو دونه ګرز پروت و چې د لاس وهلو په وخت کې دوړه پورته کېده تیمم پر روا دی. د خاورو پر لوښي پر لوښي تیمم روا دی که ګرد پر پروت وي که نه وي. دریمه مسئله، پر ډبره که څه هم هیڅ ګرد باندې نه وي او پر خښته تیمم روا دی. څلورمه مسئله، پر خټو تیمم روا دی مګر مناسب نه دی نو که بې له خټو بل شی نه وو موجود نو دې یو اندازه خټه په یو ټوکر کې کښیږدي چې وچه شوه بیا دې پر هغه تیمم ووهي. پنځمه مسئله، که پر مځکه بول یا بل نجاست توی سوی وو او بیا د لمر په واسطه د هغه نجاست بوی او آثار د بینه تللي وه، مځکه وچه وه، بیا هم پر هغه مځکه تیمم نه دی روا، مګر پر هغه مګر پر هغه مځکه لمونځ ادا کول روا دي. شپږمه مسئله، لکه څرنګه چي د عذر په وخت کي د اوداسه په بدل کي تيمم وهل روا دي، دغه رنګه د غسل په بدل کي هم تيمم وهل روا دي او د اوداسه او غسل د پاره يو قسم تيمم وهل کيږي. اوومه مسئله، که يو چا و بل ته د ښوولو د پاره تيمم وواهه او د ده په خپله د تيمامه نيت نه وو نو د ده تيمم نه صحيح کيږي ځکه نیت په تیمامه کې فرض دی. اتمه مسئله، د تیمامه دپاره فقط دونه نیت کافي دی چې دا اراده ولري چې د پاکۍ د حاصلولو دپاره تیمم وهم یا د لمانځه د ادا کولو دپاره تیمم وهم. نهمه مسئله، که یو چا تیمم وواهه او لمونځ یې ادا کړ، پس له هغه څخه یې اوبه پیدا کړې، د لمانځه راګرځول نه دي پر لازم. لسمه مسئله، که د یو چا څخه اوبه یو کیلو متر لیرې وې، مګر وخت دونه تنګ دی چې دی اوبو ته ورسیږي، د لمانځه وخت تیریږي، لمونځ یې قضا کیږي، بیا هم تیمم نه دی روا باید اوبو ته ورشي او اودس تازه کړي بیا نو د لمانځه وخت که پاته وو ډېر ښه لمونځ دې ادا کړي او که د لمانځه وخت تېر شوی وو قضا دې راوړي یوولسمه مسئله که یو چا که د یو چا دا امید وو چې شاید د لمانځه په اخر وخت کې اوبو ته ور ورسېږم یا یې پیدا کړ نو دې د لمانځه په اول وخت کې تیمم نه وهي بلکې لمونځ دې وځنډوي، نو که د لمانځه په اخر وخت کې اوبو ته ور ورسېدی او پر پېښ شو، ډېر ښه، اودس دې تازه کړي او لمونځ دې ادا کړي او که اوبو ته نه ورسېدی نو دې تیمم ووهي او لمونځ دې ادا کړي. که دغه سړي د وخت په اول او شروع کي تيمم وواهه او لمونځ يې ادا کړ جائز او روا ده خو د اوبو د پيدا کولو په اميد بايد لمونځ و مکروه وخت ته و نه ځنډول سي دولسمه مسئله که اوبه وې مګر سړی پر دې بېرېدی که زه اودس تازه کوم موټر يا ريل ګاډی راڅخه ځي او زه پاتېږم یا هلته د چینې سره مار یا بل څیرونکی حیوان موجود وو تیمم روا دی دیارلسمه مسئله که یو چا د خپل سفر په سامان کې د اوداسه دپاره اوبه درلودې خو هغه یې هیرې وې تیمم یې وواهه او لمونځ یې ادا کړ وروسته یې اوبه ور په یاد سوې د لمانځه او اوداسه راګرځول نه دي پر واجب څوارلسمه مسئله په هر هغه شي سره چې اودس ماتېږي، تيمم هم په ماتېږي، اضافه پر هغو، قدرت پر اوبو هم تيمم ماتوي، يا يې اوبه پيدا کړې يا د مريضۍ څخه جوړ شو، اوس د اودس تازه کولو يا د غسل کولو قدرت يې پيدا کړ، نو يې تيمم مات دی. که یو چا تیمم وواهه او بیا پر لارې رهي وو او بیا و اوبو ته دونه ورنږدې شو چې تر یوه شرعي کیلومتر مسافه لږ وه، د دغه اوسه څخه یې لا تیمم مات دی. پنځلسمه مسئله، که یو چا د اوبو د نیستیوالي په خاطر تیمم وواهه او بیا په داسې مریضي سره مریض شو چې د اوبو استعمال ضرر ورساوه او بیا یې اوبه پیدا کړې، هغه اول تیمم یې باطل دی، باید د مریضۍ په خاطر بل تیمم ووهې ځکه اول تیمم یې د اوبو د نیستیوالي په خاطر و اوس یې اوبه پیدا کړې هغه تیمم مات سو اوس دې د مریضۍ په خاطر بل تیمم ووهې شپاړسمه مسئله که یو چا و غسل ته ضرورت درلودی غسل یې وکړ خو د بدن څخه یې یوه حصه وچه پاته سوه او اوبه تمامې سوې باید تیمم ووهې او هر وخت چې اوبه پیدا کړي هغه وچ پاته سوی ځای دې پرېمینځي اوولسمه مسئله، که د یو چا بدن یا کالی یا کالي مردار وه او دغه سړي و اوداسه ته هم ضرورت درلودی خو اوبه دونه نه لري چې دواړه کاره په وکړي نو بدن یا لباس دې پرېمینځي او د اوداسه پر ځای دې تیمم ووهي. محترمو وروڼو اوس به د موضوع د مسحې احکام درته بیان کړم. اوله مسئله، که یو څوک اودس تازه کړي او بیا موزې یا داسې جرابې چې ټوله چرمي وي یا د چرم تلی ورلوېدلی وي په پښه کړي، نو دغه سړی که د بل وار دپاره اودس تازه کول غواړي، ده ته دا روا ده چې پر دغه موزو یا هغه چرمي جرابو مسح وکړي. دوهمه مسئله، که موزه دونه کوچنۍ یا لنډه وه. چی بجلی کی نه پټولی مسح نه ده پوره وه دغه رنګ که یو چا د بی اودسی په حالت کی موزه په پښه کړی او بیا یی غوښته چی اودس تازه کی پر موزو یی مسح نه ده روا بلکی موزه به کاږی او پښی به مینځی دریمه مسئله د مسافر دپاره پر موزو د مسح کولو موده دری شواروزه ده او د مقیم دپاره یو شواروز ده خو دغه موده د هغه وخت څخه شروع کیږی چی سړی بی اودسه سی. یعنی یوه سړي کامل اودس تازه کړي، پښې یې پرېولې، موزې یې په پښه کړې، بیا چې هر وخت یې اودس مات شو، د موزو د مسح موده د هغه وخت څخه شروع کېږي، مثلا یو سړی مسافر و، مازیګر یې اودس تازه کړ او بیا یې موزې په پښه کړې، د ماخوستن د لمانځه پر وخت بې اودسه شو، نو اوس ده ته د ماخوستن د لمانځه څخه تر درو شواروزو پورې د مسح کول روا دي. او د مقیم د پاره پر دغه ترتیب یو شواروز مسح روا ده؟ څلورمه مسئله، که پر یو چا غسل لازم سو نو پر موزو مسح کول نه دي ورته روا باید موزې وکاږي او غسل وکړي. پنځمه مسئله، د موزو په مسح کي د موزو لوړ طرف مسح کیږي نه د موضوع تلی، شپږمه مسئله، د موضوع مسح په داسې ډول سره کیږي چې د لاس ګوتې به په اوبو سره لندې کړي او پر موضع سربیره بې د پښو د ګوتو د سرو څخه د لوړې وخواته کش کړي. د لاس ورغوی به پر موزه نه ايږدي اوومه مسئله د موزو پر تلي يا بغلو يا د موزو پر شا مسح نه ده روا او که يو چا د موزو پر مخ په اوږدو په اوږدو نه بلکې په بره مسح وکړه مسح يې صحيح ده خو د سنت طريقې څخه مخالفه ده اتمه مسئله د دروګوتو په پر اندازه پر هره موضع مسح کول فرض دي، که د مسح اندازه تر دغه لږ وه مسح يې نه صحيح کيږي. نهمه مسئله، پر هر په هر هغه شي سره چې اودس ماتيږي د موضو مسح هم په ماتيږي، خو پر هغو سربېره د يوې يا دواړو موضو په ختلو سره او د مسح د مودې په پوره کېدلو سره مسح ماتيږي. لسمه مسئله، که د یو چا د مسح وخت پوره سو او اودس یې درلودی، موزې دي وکاږي، فقط پښې دي پرېمینځي، د ټوله اوداسه تازه کول نه دي پر لازم. یولسمه مسئله، که یو چا پر موزو مسح وکړه او بیا یې یوه پښه په اوبو کي داسي ولوېده چي موزې ته یې اوبه اوبه ورغلې، او په دغه اوبو سره يې ټوله پښه يا تر نيمايي زياته لنده شوه، مسح يې باطله ده، بايد دواړې موزې وکاږي او دواړې پښې پرېولي. دوولسمه مسئله، که موزه دونه څيري وه چې د تګ په وخت کې د پښو د درو کوچنيو ګوتو پر اندازه سره خلاصېدل، پر هغو موزو مسح نه ده روا او که تر دغه کم څري وه بیا نو مسح په روا ده. دیارلسمه مسئله، که د یوې موزې کوک یا ټکان خلاص شوي وه یا سپخېدلي وه خو پښه نه تر معلومېدل مسح په روا ده او که د تګ په وخت کي د پښې د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه پښه پکښي معلومېدل خو بې له تګه پښه نه معلومېدل بیا هم مسح نه ده پوره وه. څوارلسمه مسئله، که په یوه موزه کې څو ځایه لږ لږ څیري وه، اوس نو وګوره که دغه څیري ځایونه سره یو ځای کې د درو کوچنیو ګوتو پر اندازه کېده، مسح نه ده پوره وه او که تر دغه کم وه بیا نو مسح پوره وه ده. خو د دوو موزو څیري ځایونه نه سره یو ځای کېږي. پنځلسمه مسئله، که یو مقیم سړی چې پر موضوع یې مسح کړې وي د مخه تر دې چې یو شواروز یې پوره شي مسافر شو، درې شواروزه دې مسح کوي او که د وخت تر پوره کېدو وروسته مسافر شو، موزې دې وکاږي او دواړې پښې دې پرېمینځي، بیا نو درې شواروزه وده ته اجازه ده. د مسح شپاړسمه مسئله، که مسافر سړی چې موزې یې په پښه دي د مخه تر دې چې یو شواروز یې پوره شي مقیم شو، نو کوم وخت چې یو شواروز یې پوره شو موزې دې وکاږي. اوولسمه مسئله، پر جرابو مسح نه ده روا، خو هغه وخت بیا پر روا ده چې ډېرې پونډې وي، تر داسې اندازې چې لوند لاس پر تېر کړې اوبه یې و هغه بل طرف ته نه وځي. او ډېر تګ پکښې کېدلای شي او د دغه پنډوالي په خاطر چې د پښو څخه يې وکاږې جګې درېږي او يا د چرم څخه جوړې شوي وي يا د چرم تلی ورلوېدلی وي پر دغه قسم جرابو مسح روا ده پر دغه نورو نازکو جرابو قطعاً مسح نه ده روا اتلسمه مسئله پر لنګوټه، خولۍ، رویبند او دسکلو مسح نه ده روا نولسمه مسئله که د یو چا یوه پښه ټوله یا د پښې ډېره حصه د موزې څخه راووتل، د دواړو پښو مسح یې ماتېږي، دواړې پښې به د موزې څخه راباسي او مینځي بې، ځکه مسح او پرېولل نه شي سره یو ځای کېدلی چې پر یوه پښه مسح او بله پښه دې پرېوللې وي. محترم وروڼو اوس به هغه شیان یا کارونه درته بیان کړم چې د هغو په واسطه پر یو چا غسل لازم او فرض کیږي. څلور شیان د غسل فرضوونکي دي، اول، د هغه منیو راوتل چې خوند او غورځیدل ورسره وي، دوهم، د نر تناسلي عضو په مقابل عضو ننوتل، دریم، د حیض د مودې تېرېدل او د وینې درېدل څلورم، د نفاس د وینې درېدل اوله مسئله، که یو څوک د خوب څخه راویښ شو پر لباس یا بدن یې مني ولیدل غسل پر لازم دی دا فرق نه لري چې د احتلام خوب یې په یاد دی یا نه دی. وروڼو! یوه د یادونې وړ خبره، هغه اوبه چې د نر یا ښځې د تناسلي عضوې څخه راوځي بې له بولو پر درې قسمه دي، اول، مزي، دوهم، ودي، درېیم، مني. مزي هغه اوبه دي چې د ښځې سره د شوخۍ او دستبازیو په وخت کې راوځي او طرفین د جماعو په فکر کې کېږي، د دغو اوبو د راوتلو په واسطه غسل نه لازمېږي. البته اودس په ماتیږي او ودي بیا هغه اوبه دي چې پس له بولو څخه خړي ګاټه اوبه د اعصابو د سستۍ او کمزورۍ په خاطر د انسان څخه راوځي چې د دغو اوبو حکم هم داسې دی لکه د مزیو یعنی غسل نه لازموي اودس په ماتیږي. مني بیا هغه اوبه دي چې د جماع په وخت کې یا د شهوتي نظر او شهوت په وخت کې په خوند او غورځېدلو سره د انسان څخه راوځي چې د دغه اوبو یا منیو راوتل غسل لازموي او فرضوي اوله مسئله حیض عبارت د هغه وینې څخه دی چې ښځه یې هره میاشت ویني حیض یعنی میاشتنی عادت چې د حیض کمه موده درې شواروزه ده او ډېره موده یې لس شواروزه ده، تر درو ورځو کم او تر لسو ورځو زیات ته حیض نه ویل کېږي. دوهمه مسئله، یعنې هغه بیا مریضۍ دي. دوهمه مسئله، نفاس هغه وینه ده چې د اولاد تر پیدا کېدو وروسته یې ښځه ویني. د نفاس لږ او کمه موده اندازه نه لري او نه ده معلومه، شاید یو یا څو ساعته وي، شاید ډېره شي. ښځه چې هر وخت د نفاس د وینې څخه پاکه شي باید غسل وکړي، خپل لمونځ او نور عبادتونه وکړي، که څه هم یو ساعت تر ولادت وروسته وي. خو د نفاس لو او اوږده موده څلوېښت ورځې ده، نفاس تر څلوېښت ورځې نه اضافه کیږي، که تر هغه وروسته وینه موجوده وه ښځه به خپل لمونځ او اودس کوي. درېیمه مسئله، که د یوې کوچنۍ انجلۍ سره جماع وشي، پر هغه انجلۍ غسل نه لازمېږي خو پر سړي غسل فرض دی. که یو چا خوب لیدی چې جماع کوي او یا یې په خوب کې جماع وکړه او وروسته چې راویښ شو د منیو هیڅ اثر یې ونه لیدی غسل نه دی پر لازم او که پر کالو یا بدن مني ولیدل نو غسل پر لازم دی که هیڅ خوب نه وو لیدلی خو پس له راویښېدو یې پر کالو یا بدن مني ولیدل هم غسل پر لازم دی. پنځمه مسئله، که د یوې ښځې څخه پس له غسل کولو هغه د مېړه مني را توی شي، بل غسل نه دی پر لازم. شپږمه مسئله، که د یو چا څخه د مرض یا بل علت په واسطه بې له خوند او غورځېدلو مني را ووځي، غسل نه پر لازمېږي، مګر هو اودس یې مات شو. اوومه مسئله، که مېړه او ښځه په یوه ځای کې سره بیده وه او پس له راویښېدو د یوه پر کالو مني ولیدل شوه، احتیاطاً باید دواړه غسل وکړي، ځکه دا نه ده معلومه چې مني د کوم یوه دي. اتمه مسئله، که یو کافر مسلمان شو، د هغه د پاره غسل کول مستحب او ښه کار دی، په دې شرط چې د اسلام تر قبلولو دمخه به غسل نه وي پر لازم شوی. ورنه بیا نو غسل پر فرض او لازم دی. نهمه مسئله، هر هغه څوک چې غسل پر لازم وي، که وغواړي چې تر غسل کولو دمخه یو شی وخوري یا وچښي، نو ښه خبره دا ده چې لاس او خوله پرېمینځي او که نه پرېولل هم کومه ګناه نه لري. لسمه مسئله، هر هغه څوک. چې غسل پر لازم وي هغه لره د قرآن مجيد ويل او د قرآن مجيد مسح کول او مسجد ته ته داخلېدل حرام دي خو کلمه ويل، درود ويل او د الله عزوجل ذکر کول ورته روا دي. يوولسمه مسئله، د تفسر او فقه کتابونه بې له غسله او اوداسه مسح کول مکروه دي. محترمو وروڼو! اوس به د نجاست اقسام او د هغو د پاکولو طريقه درته بيان کړم. نجاست پر دوه قسمه دی، اول غليظه دوهم خفيفه. نجاست غليظه و هغه ته ويل کيږي چې د هغه مرداروالی زيات او شديد وي. او حکم یې دا دی که پر کالي یا بدن ولوېږي که ډېر وي که لږ باید پرېولل شي او نجاست خفیفه هغه دی چې د هغه مرداروالی سپک او خفیف وي د هغه د پرېوللو دپاره بله طریقه ده اوله مسئله وینه، بول، غایط، مني، شراب، د څیرونکو حیواناتو غایط او بول یې د خوږ غوښې، د خوږ وریښتان، د خوږ هډوکي، د ټولو حیواناتو غایط، د خانګي چرګانو او هیلیو غایط، د هغه حیواناتو بول یې چې غوښې یې حرامې وي، د هغه حیوان غوښې چې بې له حلالېدو په خپله مړ شوی وي، د په خپله مړه شوي حیوان اوم پوست، د شیدې رودونکي کوچني بولي دا ټوله نجاست غلیظه دي چې پریولل یې حتمي او ضروري دي. دوهمه مسئله، د هغو مرغانو غایط چې د هغو غوښې حرامې وي او د هغه حیواناتو بولي چې د هغو غوښې حلالې وي نجاست خفیفه دي. دریمه مسئله، بې له خانګي چرګانو او هیلیو نور د ټولو هغه مرغانو چې غوښې یې حلالې وي غایط یې پاک دي. څلورمه مسئله، نجاست غلیظه، که نری او رقیق وي لکه بول، شراب او داسې نور یعنې بهیدونکی وي او بدن یا لباس په ولړل شي د یوه درهم یا ارغوي پر اندازه معاف دي. یعنی که بې له پرېوللو لمونځ ورسره وشي دغه لمونځ روا دی مګر پرېولل یې ښه کار دی او که د اورغوي یا درهم تر اندازې زیات وي بیا یې نو پرېولل لازم دي او که دغه نجاست غلیظه جامد وو جسم یې درلودی لکه غایط او خوشایی او داسې نور نو د څلور نیمو ماشو په وزن یا د شپږو نخودو په وزن معاف دي، د شپږو نخودو پر اندازه نه بلکې د شپږو نخودو په وزن معاف دی او تر دغه اضافه باید پرېولل شي. ورونو! د معاف څخه مقصد دا دی چې د دغه اندازه نجاست سره لمونځ کېدلای شي، دا دا معنا نه لري چې د هغه سره لمونځ مکروه هم نه دی، بلکې که نجاست پر دغه اندازه وي لرې کول یې واجب دي او که لرې نه شي نو لمونځ مکروه تحریمي وګرځېد او که نجاست تر دغه اندازه کم و لرې کول یې سنت دي او که لرې نه شي نو لمونځ مکروه تنزیهي ګرځي او که تر دغه اندازې زیات و پرېولل یې فرض دي او که لمونځ ورسره وشي هغه لمونځ باطل دی. په نجاست خفیفه کې هم د معاف والي په خاطر دغه حکم او معنا ده. لطفا فتا واړوه.